الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والاستطاعة مع الفعل خلافا للمعتزلة وهي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل إشارة إلى ما ذكره صاحب التبصرة من أنها عرز يخلق الله تعالى في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية وهي علة للفعل والجمهور على أنه شرط لأداء الفعل لا علة وبالجملة هي صفة يخلقها الله تعالى غرض د ماتن رحمت الله علیه له د متن بیان دی وی بلې مسئله ده مسله اختلافیه دا ذکر کړي چې قدرت دا معی له فعل سره ده او که قدرت هغه مقدم عن الفعل ده نو دې مسلې کې دوه قول دي یو قول د اهل سنت والجماعت ده هغه یې چې قدرت چې کوم مدار د تکلیف راغلی ده هغه مقدم عن الفعل ده هغه عبارت ده له قدرت مستجمعه لجميع شرایط تاثیر نه نو دغه قدرت نو دغه قدرت مستجمع دغه قدرت مستجمعه لجميع شرایط تاثیر دا مقدم عن الفعل دا مقارن او معیل فعل سره نه ده نو تاسې به تفصیل المقام کې ویایئ چې اصل کې قدرت دوه قسمه ده یو ته قدرت متوهمه متوهمه ویل کېږي قدرت متوهمه هغه عبارت ده له دې نه چې فاعل او مکلف په وهم کې ځان قادر ګڼي په یو شی باندې لکه لدی وجنا چې صحت د آلاتو د اسباب راغلی وي لکه مثال ته وربندې د ماسپخین وخت راغی نو اوس دغه وخت هغه اخر ته ورسید یو دقیقه دو دقیقې پاتې سولې په دې یو یا دو منټو کې اوس د تاسې حتم برابر ده او بم موجود دي څه موانع هم نسته نو موږ یایو چې دغه صحت د الاتو د اسبابو دا مدار د تکلیف ده نو په دې سره ته مکلف یې په دې لمانځه باندې د لمونځ په تا باندې واجب ده نو اوس په نو په تا باندې وجوب راغی ته به خامخا په دې مانځ کې شروع کې زکات چې صحت د آلاتو د اسباب راغلی دا کته یې چې خو دلته دومره وخت نه ده موجود نو موږ یو چې که حقیقتا نه ده موجود لیکن متوهم خدا چې تا د پاره دغه وخت کې الله تعالی امتداد راولي لکه په طریقې د کرامت سره لکه دغه امتداد چې الله رب العزت راوستلی و سليمان عليه السلام ته په طریقې د معجزې سره نو تا ته دغه امتداد او اوږدوالی په دې وخت کې په طریقې د کرامت سره راولي خو نو په تا باندې وجوب راغی چې دغه لږ وخت پاتې ده په دغه معمولی وخت کې هغه په تا باندې لزوم راغی په تا باندې ادا واجب سوله نو اوس چې تا په دې کې شروع وکړله نو څه دې په خپل وخت کې وکړله څه بل وخت کې راغلله نو اوس دغه ادا صحیح سوله ولې ادا کما وجب راغلله ادا کما لازم راغلله نو دې ته ویل کېږي قدرت متوهمه او بل قدرت هغه قدرت متوهمه څه ده او بل قدرت حقيقي قدرت مستجمعه لجميع شرایط تاثیر ده هغه عبارت ده لدینا چې صحت د الاتو د اسباب مراغلی وي او دارنګه حقیقتا دیغه په وجه باندې قدرت په فعالم ثابتيږي لکه مثلا هغه د مانزو وخراغې نو د تا د پاره آلات او اسباب هم برابر دي صحت دې صحت دې مروغ ده او وب موجود دي نو ته ولګېدلې او دس دی وک هغه مانځ کې دې شروع وکړله نو دې هغه فاتحه نه دې شروع وکړله السلام علیکم ته دې ورساو نو دا قدرت حقيقي دا چې صحت د الاتو د اسباب مراغلی ده او د دې د وجنه حقیقتا د تا قدرتم په دې فعل باندې راغی چې د اول نه تر اخره پورې اوس نو دې ته ویل کېږي قدرت حقیقیه دا مګیا یو چې دا به مقارن او معی مع الفعل وي خو دا موږ مدارو تکلیف نه بولو ځکه موږ یایو چې مدار د تکلیف اغا قدرت متوهمه راغلی دا اغا مقدم عن الفعل ده او رای د معتزله او دا داسې نه مدار د تکلیف دغه قدرت مستجمعه او قدرت حقیقیه راغلی ده دا مقدم عن الفعل ده ولیک دا مقدم عن الفعل نسی نو بیا بلازم سی تکلیف بما لا یطاق په پیدلې ځان ته خبره ورسېده او مګه یا یو چې نه دا قدرت حقیقیه دا عبارت ده دا عبارت ده له علت عادیه نه عادتا په دې باندې ترتب دی یو شی کېدلی سي نو اوس که چیرته قیام العرض بالعرض به ولې راسي ویدې وجه نه چې کله دا قدرت هغه د دغه فعل نه تا مقدم ومانه نو اوس دغه قدرت هغه باقی بولې او که باقی نه بولې کته یې چې دغه قدرت باقی نه ده خو بیا خو لازم سه هغه بیا خو لازم سه وقود فعل بدون د استطاعت او د قدرت نه په دې فعل نو تکلیف به ما لا یطاق راغی دا خو باطل ده او که ته یایې چې نه دا دې دې فعل نه مخکې راغلی ده او باقی ده نو دی په خپله معرض ده او له ده سره بقا له ده سره بقا ولګېدله قائمه سوله ورسره نو بقا دا هم عرض ده او دا قدرت په خپله عبارت ده له عرض نه نو قیام العرض تر عرض پورې راغی وانه محاله لدې وجنا اهل سنت والجماعت خبره دا ذکر کړي چې دغه قدرت حقيقي دا به مقارن مع الفعل وي معي مع الفعل به وي دا به مقدم عن الفعل نه وي شارح رحمت الله علیه شرح ولیکله غرض د شارح له تعلق د دې شرح نه درې غرض دي اول غرض د شارح رحمت الله علیه اغا دفعه د یو اعتراض وارده ده دویم غرض د شارح رحمت الله علیه رد په بعضی علماو باندې دریم غرض د شارح رحمت الله علی هغه دلیل ذکر کوي لپاره د مسلک منصور نو اول چې د ذکر کوي هغه د فد سوال نو سوال دا راځي معترض یې چې دا ماتن رحمت الله علی چې کوم کلام ذکر کړی دا نو دا عبارت ده له هغه څه نه دا عبارت ده له هغه عارض نه چې الله یې په حیوان کې پیدا کوي په دې سره لدنه افعال اختیاریه صادریږي او ماتن رحمت الله علیه ویلې چې نه دا عبارت ده له هغه قدرت نه یکون به الفعاله دا عبارت ده له هغه قدرت او له هغه طاقت نه یکون به الفعل چې په دې سره هغه فعل موجودیږي نو د یای چې دا علت لپاره دی فعل ده د یای چې دا علت لپاره دی فعل ده او یې غویل دي چې نه دا عبارت ده له هغه عرض نه په خبره باندې پوه شوي علت لپاره دی فعل هغه واجب سبحانه راغلی ده نو ظاهرا د د قول هغه د ایغه د قول سره مخالف او مباین معلومیږي دی غل قول نه ثابت سولا چې دا عبارت د لعارض نه او علت حقيقي د دې لپاره واجب سبحانه ده او دو ویلې چې نه دا عبارت د هغه قدرت حقيقي نه يكون به الفعل چې په دې سره فعل معرض دی وجود ته راځي نو دا علت لپاره دی فعل وي نو یغه علت به واجب سبحانه ګرځولې ده او تاسو علت دغه قدرت وګرځاو نو د تاسو قول دیغه قول نه مخالف ده نو دای راغی لدینه جواب وکړه چې صاحبہ دا قول دی موږ اغاله قول دی صاحب تفسیری سره برابر ده اختلاف صرف په تعبیر او عنوان کې راغلی ده او دا اختلاف اختلاف معتدن به او اختلاف معتبر نه ده نو اوس تعبیر کې څنګه مخالفت راغلی خبره څنګه یو ده یغه ویل دي صاحب تفسیرات دا عبارت ده له اغه عرض نه چې الله یې په بنده کې پیدا کوي په دې سره فعل معرض دی وجود ته راځي نو د دې مطلب هم دا ده چې دا عبارت ویل دی نه چې دا علت عادیه او شرط لپاره دی فعل وي علت عادیه او شرط لپاره دی فعل وي او موږ چې دا خبره وکړه چې دا هغه قدرت حقيقي ده چې په دې سره به فعل موجوديږي نو معنی دا ده چې دا به شرط او علت عادیه لپاره د دې فعل وي خبره د دواړو یو ده نو مګه چې علت ورته ویل دي علت عادم ګرځولې ده او یغه چې علت نه ده ګرځولې هغه مطلب دا ده چې علت حقيقي نه ده ځکه علت جاهلی او علت فاعلی او علت حقيقي او علت مؤثره هغه خو واجب سبحانه ده نو د دې وجنه د مګه او د خبره یو ده صرف اختلاف په تعبیر کې راغلی ده نو دغه اختلاف عنواني اغا اختلاف معتبره ده نه نو د دې وجنا دغه اشکال او اعتراض نه واردېږي وبل جمله نه رسته دی ذکر کوي وبل جمله نه دی ذکر کوي اغه رد په بعضی علماو باندې جنی علما ویل دي چې دی قدرت د پاره اقسام نسته بلکې قدرت دغه اکی یو راغلی ده چې هغه قدرت حقیقی ده چې په دې سره یو فعل موجودیږي ان قدرت متوهمه او قدرت حقیقیه یو شی ده نو دی راغی په دې باندې رد وک چې نه د قدرت حقیقیه او د قدرت متوهمه په مابین کې فرق موجود ده یو شی نه ده نو چا څه اندراج دی او په بل کې کړی ده دا خطا سوي دي څنګه یو شی نه ده وې ځکه قدرت حقیقیه دا عبارت ده له هغه صفت نه چې الله په بنده کې پیدا کوي په وخت دی کولو دی یو فعل کې خو کله بعد سلامت الالات والاسباب چې کله د الاتم برابر وي اسبابم برابر وي نو معلومه شولا چې لدینه مخکې به صحت د الاتو د اسباب وي نو چې کله صحت د الاتو د اسبابو مخ ته راغی نو دغه صحت الالات عبارت د قدرت متوهمه نه هغه د دینه قبل موجود ده کنه او دغه علت او دغه علت عادیه او قدرت حقیقیه دا رسته لدینه موجودیږي نو معلومه شوله چې دا یو شی نه ده بلکې د دې په مابین کې فرق ده یو عبارت ده نفس له صحت د الاتو د اسبابونه او دویم عبارت ده له هغه څه نه چې په یغه سره دغه فعل معرض دی وجود ترازی او په خارج کې ما پوره تطبیق درته وکړ چې قدرت متوهمه څه شي ده چې سړی په وهم کې ځان په یو فعل باندې قادر ګڼي لدې وجنه چې حالات او اسباب برابر وي په پیدل او دا مدار تکلیف عندنا ده او قدرت مستجمعه لجميع شرایط تاثیر څه ته ویل کیږي هغه عبارت ده قدرت حقيقي هغه عبارت ده لدې نه چې صحت د الاتم وي صحت د اسباب وي او د دې سره دغه فعل معرض دی وجود تم راسي حقیقتا نه لکه تا او د سمو نه د تا صحت هم برابر وو او بم موجود وي او بیا د او د سمو کې لېغه نه رسته د شروع د سورې فاتحه نه تر السلام علیکم پورې د منځم ورساو په پیدله دا قدرت حقیقی ده نو دا به معي مع الفعل عندنا او مقدم عن الفعل بوي عند المعتزله نو د دواړو په مابین کې فرق راغی کنه تاسو په پوه شئ دریم مګو تاسو ویلې چې دلیل ذکر کړي نو دلیل دا ویلې چې قدرت حقیقیه دا به مقارن او معي مع الفعل وي ولې؟ وې ځکه که دا مقدم بولې لکه دا قول د معتزله و ده نو زه له تا نه دا پوښتنه کوم چې دی باقی دا او که نه که باقی نه وي خو قدرت نسته او الله تعالی په دې فعل مکلف کړی ده نو تکلیف به ما لا یطاق راغی که نه وجود د فعل بدون د استطاعت او د قدرت نه راغی که نه او فعل بغیر د قدرت نه کېدلی نسی او کته یې چې دا په خارج کې موجود ده باقی ده بقا ور سره لګیدلې ده باقی ده نو چې کله دی باقیون د ته ویلې چې دی باقی ده نو حمل دی مشتقی کله کیږي ها چې کله مبدل یې غشي سره قائموي نو معلومه څه چې له سره به بقا قائموي او دی په خپل عارض ده ځکه چې د صاحب تفسیری تعبیر هم دا و چې انه عر انها عرزنا او موږ مو ویل چې وبالجمله انه صفه یا عرزنا نو چې کله دا عرض نو قیام العرض له عرض سره راغی او قیام العرض له عرض سره محال ده ولی وې دی وجنه چې قیام راځي په معنا د تبعیت په تحیز سره په معنا د تبعیت فی تحیز سره نو دا په اعراضو کې ممکن نه ده ځکه عرض خپل خپل حیز نه لري نو بل شی به څنګه هغه د په تبع باندې د په حیز کې موجود سي وو پیدل نو د دې وجنه چې دغه دوه استحاله لازمېدلې معلومه شوله چې قدرت دا به معي مع الفعل وي دا به مقدم عن الفعل نوي فإن قلت دا دلیل د معتزله او بیا د اغنا جواب ده بس دې ول استطاعت مع الفعل استطاعت او قدرت دا به سره د فعل نه راغلی وي خلاف للمعتزله خلاف ثابت د لپاره د معتزله او وهي حقیقت القدرت التي دا عبارت د قدرت استطاعت څه ویل کیږي قدرت حقیقي دا التي وي قدرت حقیقي کوم یې وي وي التي يكون به الفعل يكون دا تعمل په معنا د یوجدو ده التي يوجد بها الفعل چې په دې سره فعل موجوديږي اشارتونه الی ما ذکره صاحب التبصره په دغه کلام د ماتن کې اشاره ده او په دې څه مطلب سو چې د دوه دیغه کلام یو ده فرق صرف عنواني او هغه تعبیری راغلی ده الا ما ذکره صاحب التفسیر اغا چې صاحب التفسیر ذکر کړی دا من انها عرضنا چې دا عبارت ده اغا عرضنا چې الله پیدا کوي په حیوان کې په دې سره افعال اختیاري کوي وهي عله عادیه نو دا به علت عادیه وي علت حقیقی یې وانه خلی علت حقیقی خو د ټولو شیانو لپاره څوک ده الله تعالی نو دا به علت عادی وی لپاره د فعل او الجمهور علی انها جمهور په دې باندې دی چې دا شرط لپاره د ادا د فعل لا علت نه دیغه د لپاره علت جمهور په دې باندې دی چې دا شرط لپاره د ادا د فعل لا علت حقیقیه علت حقیقی نه ده نو شرط او علت عادی یو شی خبره یو سواله وبالجمله خلاصه د کلام دا ده هي صفتونه دا عبارت ده له هغه عارض او له صفت نه چې الله یې پیدا کوي په وخت د قصدولو دی هغه کولو دی یو فعل کې رسته له سلامتیا د الاتو د اسبابونه نو معلومه شوه چې سلامتیا د الاتو د اسبابو دا به یې وروي چې دا عبارت له قدرت متوهمه نه لهغه نرسته به بیا موجودیږي قدرت حقیقیه لهغه نرسته به یو شی نه ده د دواړو په مابین کې فرق ده یو مقدم عن الفعل وی بل معي او مقارن مع الفعل وی ها فإن قصد فعل الخير کچیرته قصد کړی وي د فعل الخير خلق الله تعالی قدرت فعل الخير نو الله پیدا کوي قدرت د فعل الخير نو دی مستحق د مدح او د ثواب جوړیږي او که قصد کړی وي د فعل الشر نو الله پیدا کوي قدرت د فعل الشر فکان هو المضيع نو دغه بنده ضایع کوونکی څه لپاره د قدرت د فعل الخیر فیستحق الذم والعقاب له دې وجې نه دی مستحق د مذمت او د عقاب وګرځېده ولهذا له دې وجې نه مذمت سوی ده د کافرانو بأنه لا یستطیعون السمع چې د دوی قدرت د دې سمع نسته و اذا کانت ځکه دوی په خپله ضایع کړی و اذا کانت واذا كانت الاستطاعه عرضنا سکل دا عبارت ول عرضنا وجب ان تكون مقارنتنا نو لازم او ضروری دا دا چې دا به مقارن وی له فعل سره به زمانه لا سابقه عليه پیغه بند به مختنوي و الا لازم وقوع الفعل لازم بس وقوع د فعل بدون د استطاعت او د قدرت نه پیغه بند نو تکلیف به ما لا يتاق راځي او انه محال لما مرزه کدا خو باطل ده چې ته باقی وګرځي چې عرض ده دا خو باطله ده چې ته یې باقی وګرځې ولې ځکه بقا د اعراض ممتنعه ده ولې ممتنعه ده ځکه چې بیا لازمی کې قیام العرض بالعرض وانه محال قیام د عرض له عرض سره ولې محال ده ځکه قیام راځي په معنا د تبعیت په تحیر سره نو چې دی خپل حیز نه لري په خپل تابع دی بل ده بل به څه د ځان لپاره په حیز کې تابع کیږي